ایسه پاچا دی ډېری پاچانو د تاریخ په اوږدو کې بریالیتوبونه ترلاسه کی او هر یو خپل کیسه لري ځینې پاچاهان تخت او خپل خلکو ته وفادار وو او په عقلیت کې وو په داسې حال کې چې نور هغه ظالمان وو چې په ژوند کې د پاچا پر تخت پاتې کېدو له هر چا څخه د هغوی د پټي کرکې د احساسولو یا د هغوی له خوښیو پرته د بل څه پروا نه درلوده په خپلو خلکو ظلم دا ډول پاچاهان اکثریت وو مګر په پای کې دوی ټول مړه شول لکه څنګه چې تاریخ موږ ته وخت په وخت یادونه کوي که د ستاینې یا طنز له لارې وي خو یو بل پاچا هم شته چې کابو دوه صفر صفر صفر کاله وړاندې زموږ نړۍ ته راغلی او د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی ځکه هغه د انسان په زړه کې پټې معنوي مسایل او ستونزې چې له ګناه او ابدي مسایل سره تړاو لري حل کړي هغه څوک دی چې د پاچا بادار او د زړونو حاکم په نامه حقیقي امتیاز لري دا عیسی مسیح دی چې مقدس انجیل یې په خورا ښکلي ډول تشریح کړی او د هغه په پوښه او د هغه په تنده نوم لیکل شوی، د پاچاهانو پاچا او د څښتنانو څښتن، وحی یو نهه. ابدي پاچا او ته بیت لحم افراته، ایا ته د زرګونو یودا په منځ کې کوچنی یې؟ له تاسو څخه به ماته یو څوک راشي چې په اسراییلو کې حاکم وي او د هغه اصل له پیل څخه د ابدیت له ورځو څخه او میکا پنځه. دهغه اصل د لرغونو وختونو څخه دی، د ابدیت څخه. دا رښتینی پاچا دی چې د ویلو وړ دی، او د هغه شتون د هر څه دمخه و، کله چې موسی له خدای څخه وپوښتل، ستا نوم څه دی؟ او خدای موسی ته وویل، زه هغه یم چې زه یم. خروج درې یا یاهو. عیسی هغه پاچا دی چې د نورو ټولو څخه د هغه نوم لوړولو مستحق دی. د خدای زوی عیسی د هغه د پلار په څیر ورته نوم لري، یاهو. او دوی دواړه دا الهي نوم لري لکه څنګه چې موږ د مقدس انجیل تورات کې لوستل عیسی ژوندی پاچا دی مه ویره مه کوئ زه لومړی او وروسته یم زه ژوندی یم زه مړوم او اوس زه د تل لپاره ژوند کوم آمین او زه دوزخ او مرګ کنجی لرم وه یو یو او ټول په قبر کې خښ کړل شول او د ټولو پاچاهانو جستونه وچ شول او د دوی څخه هیڅ شی پاتې نه شو پرته له مسیح چې مړ شو د هغه یو هډوکی مات شوی نه و لکه څنګه چې انجیل وایي هغه په خپله په دریمه ورځ بیا راژوندی شو تر ټولو قوي دښمن ته یې ماتې ورکړه مرګ یې وکړ او د دوزخ په ځواکونو یې بریا ترلاسه کړه هغه حیران شو چې شاګردان راټول شوي وو، د اونۍ په لومړۍ ورځ ماښام، کله چې د هغه کور دروازې چیرې چې د هغه شاګردان راټول شوي وو د یهودانو له ویرې وتړل شول، عیسی راغی او په مینځ کې ودرید او ورته یې وویل، السلام علیکم. د دې په ویلو سره، هغه هغوی ته خپل لاسونه او پښې او خپلې غاړې وښودلې. پیروان خوشاله شول کله چې دوی څښتن ولید، جان دوه صفر یو نهه. د هغه قیامت ټولو ته راحت ورکړ، ځکه چې دا د مسیح د خبرو د یقین یو عالي مهر و، ځکه چې هغه ژوندی پاچا دی چې اوس د پلار ښي لاس ته ناست دی، زموږ لپاره شفاعت کوي. عیسی د واک سره حکومت وکړ. په اسمان او ځمکه کې ټول واک ماته ورکړل شوی دی، هغه ذات دی چې هر څه له هیڅ شي نه پیدا کړي دي. او د خدای زوی زموږ خالق دی. هغه هغه څوک دی چې علیزر ته یې غږ وکړ، بهر راشئ، او علیزر له مړو څخه راپورته شو. هغه هغه څوک دی چې د خپلې خولې او د هغه قوي ځواک سره یې د سمندر غضب بند کړ. هغه هر چا ته د ګناهونو بخښنه وړاندې کوي، څوک چې په توبه او ایمان سره هغه ته راځي. د هغه واک څومره لوی دی، ځکه چې دا زموږ له منطق او فکر څخه لوړ دی. هغه پاچا دی چې د خپل قدرت په کلمه ټول شیان ساتي او هغه یو دی چې په هر څه او کائنات حاکم دی. یوازې هغه د زړونو د سجدې او عبادت مستحق دی. په حقیقت کې هغه د پاچاهانو پاچا او د څښتنانو رب دی. آمین.